گران مخترم آردن کو دا مولانا لیا قتلی صاحب دا دور تفسیر قرآن چھ پا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسند دوزار چین کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تای اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 لن تغنی عنهم شربا کم نکر دینا اموالهم مالون ردی ولا اولادهم ان اولاد دی من الله دا عذاب د الله نشي ادي وی زری و اولائک او دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فیها خالدون یبدی پای کی همیشه مثل ما ينفقون زیرا ډېرې پیرې یو سړی مال لګي دولت لګي فالاوی کدریای نو علی مثال وره دریا مال الله سره مقبول نه دی مثل ما ينفقون مثال د مال د لګولو د آکسانو چې خرج کوي دي فی هذه الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې نفقه اليهود علی علمائهم ورؤسائهم یعنی خرج کول د ما د يهودو علما او د رؤساو د مشرانو داغي فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کما سال ریحن ظلمو انفسهم چې ظلم کړی په خپل ځانونو فاهلک دون هلاکی اغي فصل لرا د کسې مال دریا دی مال بيدون رہی مال دولت لګی ریا د پاره لګی حقیقت الله وی دغه ور څنګه چې الله د دې مثال بیان وما ظلمهم الله او ظلم نکی الله په دی باندې ولکن انفسهم لیکن دی خپل ځان باندې یظلمون ظلم کون کړي اوس پنځم قانون بیانې د پار تنظیم دا غ پنځو اصولن اخیرنه اور دې مطلب دا دی چې ستار ازدار ستاد مشورې ملګری هغه ستاره تنظیم وي اسنه چې غیر تنظیم والا سره ته مشوره وکې نو ستاره ازونه هغه فاشي او ستا پروګرام اب تسند شي ناراضدار هغه ځان سره خپل ملګری هغه ساته و بل چا ترازونه هغه کارونه او مشوره د بل چا سره نه کوي المستشار مؤتمنن مشوره امانت دی فیضا او شرا کله چې ستان مشوره واغسته شو مشوره ورکه هغه چې ته ځان لخوخی بتوانتن ولی دوست رازدار بتوانه چاته وي رازدار ته وي دوست ته وي دوست ته وي دارنګي لسان العرب عربي لغات اغا الکی چې دا چاته وي صاحب سره صاحب السر چې ستار ازدار دی ستا د ځان له د مشورې ملګری دی هغه ته وی بیتوانا دا الله وی بیتوانا ملګری هغه څوک ځان سره وساته چې ستا مشوره هغه مانت سات او بیتوانا د بلستنې دنن استر ته وی د صادر او د بلستنې دن استر ته هغه ته بیتوانا وی ځکه بلستان چې سړی واغوند نوم د مشورې زیره ځان لا پکې سړی سوچ او فکر شروع کی چې سبا کوم اسچل مې کو سور پاتره کار ځان له یو مستقل کوټې دا بلستنه نه هغه کې سړی ځان له مشورې کوي په دې وجه باندې دا رنګي مفردات القرآن کې ابو مسلم اصفهانی اغم وی بیتوانن مراد اغا رازدار صاحب سر چستا ملګر دی د مشورې ملګر دی نه الله وی اے مؤمنانو من اسه رازدار من دونکم سوا د خپل ملګرونه لا یالونکم کمین کی تاسو تا خبالا په نقصان کی تاسو ته کمی نقصان کې نه ام دغه وجوا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تحریک او پروګرام چې ناکام شوه نوم په دی وجه سره چې هغه مشوره کوله میټینګ یې کو نو د کوټي سید امیر رحمت الله علیه باباجی کوټي باندې چي دی هغه شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه دارنګ نور ملګرو دې مشوره کوله د کوټي باباجی سره د سواد صاحبو والی سواتو آوا سره دل براتو ملګرو وسره نو چې کله میټینګ کېده مشوره کېده نو شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه بابا جی ته چې دا سړی د رسخت کا میټینګ دې مشوره ده هغه وینا نه دا خو زما ملګری دی نه هغه ډیره خدانو کې ناستو چې کله کې ناشته نو مشوره شروع شو چې په اٹک په قلا باندې به حمله څنګه کو ناغه له پروګرام وی چې هغه له بداسو کو چې سیړای اندر پای وګدی وګدی اب جوړ کو ا د شپې شپې به وسو د ځان سره به کسان بوزو نو د قلان هر طرف ته سیړای اندر پای هغه به ودرو نو لس لس کسان او یا شل شل کسان دا به قلات وردن نکو نو چې کله قلات وردن نکو نو دی باغی سره عالم شي او کبار څوک سره وزین بار کسان مولاړ نه غي سره منګړم شي نو په دې طریقې باغی موږ مقابله وکړو قلابت نه قبضه کو دا مشوره او دا میټینګ وشو خبره دا پاس شو ویټیک دا هغه څو شو هغه اندر پایه او سیړای دنګ دنګ هغه جوړ کړی شو او الته د شپې وړې مشوي او زین مختص کو چې په دې دې ځای باندې وز دغه والی سواد چې کمو ناغرو لګي ناغه سره مریدانو نو خپل کرامت او کشف پاغي باندې پخاو دا داغه بازی کنه دی داسی چې تیاوت سو خبرو کی ها نو پیر چین دی به موردان ته وای یې ماته پته ولګی دغه زه خبر شم چې سبب دا چل کیږي په دلار په پلانې زی اوس حالان کې هغه ته ویلی چې سبب دا په پلانې ټیم په دلار راځم او زما سره کار دی دې برزان موریدان ته خپل دغه په کرامت دروغ چې سبا و پلانې په دې لار تیریږي کني و درې کې دغه ځای ناری شاغه چلی سواد بابا جی خپل کشف او کرامت د دروغ هغه پاغي باندې پخاو نو موردانو ته وی ما ته کشف شوی ری چې په پلانې شپه باندې او پاټک باندې حمله کیږي او داسې داسې بکیږي او اندر پای بودریږي او داسې حمله وي نو چې بابا جی رسوات خبره وکړه موریدانو ته نه په موریدانو کې د موریدې په شکل د انګريزانو سیډي ناشتو د انګريز سیډيګان ناشتو هغه خبره اورید او ځکه چې په خوا زمانہ کې هم دک کسو د انګريز زمانہ انګريز به او ځان به مولا جوړ کړو وګړه به لوی لوی پرېخو او امامتي به خلکو لور کوله دا دي شي ویری پنځلس کال یو ځای سکه امامتي ور کړو دا چلونه خلکو نو خلکو په دې پر سپر نوغه به مون را کوي دی خو دې ته نه کوی چې مخکې سودري ګرانه خو یې مونږ کوه تکبیر الله رانه لړو دې ته نه کوی چې د مخ کې ولار سي د مونږ ورپسې کیږي او کنه کیږي ورپس دا دغه چلو چې کله هغه دا خبره وره دا نغی لړو خپل مشران ته چې دغه څه چلېږي ښا بس هغه لړو او حفاظت کې ودرېدل او چې کله شیس مېل شهید او داغه ملګری خلاته نږدې شو او حمله کوله پروګرام جوړو نغی پیراغلو حمله پیوکړه سي شهیدان کړو او سي گرفتار کړو صدا غزين رو تختیدل دا ولي رازدار غلطی نیولو ځان سره او پردې کس ځان سره کینولو نو دا چلو شو چې نقصان دغه شو او یې سواد دا بج ډیر نه کو دا چل کړو نو وای نه کو ځکه الله وی ځان سره رازدار مپرې ځای تاسو ګورې نقصان کې کمی نه کوي ودو غره غنې دی ما انتم تکلیف تاسو قد بدت البغضاء یقینا خکار شیر بغضنا من افایم دخلو ردینا وکاله کله بغض به د خلین اخکار کی او کله کله د عمل نه به بغض ښکار کی او بغض دا ډیر ناکاره شی دی هغه شیطان وې د انسان په شکل تک نه پلاري د ځان سړی جوړ کړو نو خار ور سره نو پاغي باندې بارګې پروتو ایو پکې انډې پروتو دا نیمګړې بوجای چی کنه ته دغه وایو هغه پکې بوجای مینس کې پرتا و اته سو کله مخه لوراله و یروي کاکاجی دا سوړي وی دی بوجه کې دی یو کسری دی غاړه ده وی دی کې خو مکر دی او فریب دی وی خدام وی دام سو کلی یا وی دار دی خود په کاریږي دا مکر فریب دی اخد دی زمانه دی اخلي وی دی بلند کسری وی دی کې خو دوکارا او دروغ دی وی دا پکې دی ویاو وی دوکره پکې ویو وی دام سو کخلی ویاو دار دی لیډران سیاسي خلکو په کاری کې وای او یې ښا وی دې مینس کې سری دې مینس بوجه کې وی دې کې خو بغض دی او حسد دی وی دام لاسو کخلی ویاو د دې خو پروس کال مریانو صحیح را کړی قد بدت البغضاء بغض به کله کله د خلې نخکارش او واس به نه رسی او په خلې باندې بلګیای وی با دا مسله غلطه وکړه دی وی او هغه وی وای کینه چې ووري نه تا ته باندازو لګي که غلطی پکې وای وای دا غلطه را دا معنی غلطه شو یا دا مطلب غلط بیان کړ یا د ځان ویل خو قران وی چې قد بدت البغضاء من افواه و یقینا ښکار شي بغزونه د خلور دینه و ما تخفي او هغه چې پټي صدورهم سینې ردی اکبر اخو ډیر لوی دی اکبر اسم تفضیل و ډیر لوی دی لکه چې سپټي الله وی ډیر لوی دی قد بینا یقینا ښکار کړ دې منګا لکم الایات تاسو پر آیاتونه ان کنتم تعقلون کچې تاسو پويږئ ها انتم بیان تاسو اولائے دا چې خلک تحبونهم چې محبت کوي دي سره ولا يحبونکم او محبت نکي تاسو سره وتؤمنون یقین کوي تاسو بالکتاب کله په ټولو کتابونو دی باز منی او باز نه منی و اذا لقوکم او کله چې یو دې شي تاسو سره قالو وای دی آمنا منګه یقین کړی دی و اذا خلو او کله چې لاړ شي دي عزو چکونه لګي علیکم الاناملا د وجه د ترک استاسنا په بندونو خپلو من الغیظ د غسینا یره دا دومره کامیابول شو دا ولی کثرت شو دا ملګری ول ډیر شو دا چکونو په ګوتو باندې لګی الله وی قل او آیا موتو ملشه بغیظکم په دې غسخ خپل کې و مردار شه په دې خپل غسه کې چې تاسو را حق پرستو مقابله کې غوسه کیږي او خپکیږي نو الله وی وته وای چې مړ شي مړ شي مردار شي الله به ترقی ور کوي ان الله بشک الله علیم پوده بذات صدور پر ازنه سينو باندې ان تمسسکم کچر ورسیږي تاسو ته حسنتون خوشحالي تاسو هم نو غمجن کې دي وین تصيبکم کچر ورسیږي تاسو ته سیئتون تکلیف نقصان بدرن کی تاسو ته کېدو چل دا غي شي اده وی زری ان الله بشک الله بما پاسو یعملون چې کوي دې محیط ګرای چون کړي و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین په دې آیتونو کې په پنځم قانون باندې تنویر اورنه یی چي اردی مطلب دا دی چې په جنگ احد کې پاره کې ملګرو د امیر د خبر خلاف کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو په دا غونډه باندې بناسه هغه 50 کسان او تاسو بخکت نه راځي نو چې کله خلاف فرضی شو او اجتهادي غلطي شو نو عارضی شکست راغی او په جنگ بدر کې د اصول خلاف نو شوه نالته سراسر اول کې کامیابی و دویم په جنگ احد کې ملګرو کې منافقین را دن نشو نشکه سره زیراغي او جنگ بدر کې نو مخلص مؤمنان نه الله اغیل اول کې کامیابی ورکړو دا په پنځم قانون چې ځان سره رازدار و بل نه ساتي په هغه قانون باندې تنویر او رڼای چې کم دی نه چي و اذ غداوتا او په کوم وخت کې چوته ته د مدینې نه درې میله تقریبا اخواو او دا د هجرت دریم کالو د هجرت دریم کالو کفار دا مشوره او میټنګ کړو پروګرام جوړ کړو چې په مدینه باندې منګه حمله کو او کله چې په دې باندې حمله منګو کو نو طاقت بوله کمزور کو ځان ته به کمزور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خبر راغې الله خبر کو چې دا شان پروګرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راغون کړل او داغي یو یو نه مشوره غسته انصارمو مهاجرینمو انصار چې کومو مهاجرینو ناغي خو تلمو هجرت کړه والته وو نه داغې نه صحابه کرام پاسه دو تقرونه جوشیله وکړل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطالبه وکړه چې څوک به تیاری انصارنا حضرت مقداد رضی الله عنه پاسه د رنگ نور هغه چې د الله پیغمبره ستاسو مطلب مونږ کړي او مونږ بم تاسو روګه پوګه جنگيګو استاد دشمن سره اچ کوم قرباني مونږ نه غواړي هغه ته مونږ تیار یو جنگ یهود له کسان تیار شول چې کله کسان تیار شول نو پاره کې داسې وشو چې چا دا رائے وا چې بار ته زو چاوي چې نه مدینه کې بيو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رائے دا وا چیرې منګه بار لړ شو یا دا چې منګ دلته پاتې شو صحابه کرامو کې بعضې وی چې نه حضور بار میدان ته بزو داغه وجه دا و چې بعضې صحابه کرامو په جنگ بدر کې نو شامل شوي نه داغه زړه کې تمنا و چې میدان ته لړې نه دا بډې رخی خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته دننه بيو او داغه وجداوا نبی علیہ السلام او خولا چې مدینه کې دننه جنگي ګو د کلینا نما نوجوانان نور را سره به زنانه چې کم نه زمره هم پټه وکي او دیوالونو کې دننه به یو نو زمون تحفظ به خیر صحابه کرام بعض وی چې نه بار بزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خره او منافقین عبد الله بن ابی او داغه ملګرو ناغیم وی چې آو دلته خيو دنه نه خيو خداغي رائے هغه ځکه دننه اپ دې بنا و چیر بار لړنو شو دشمن مخ ته ونوزو نه دا غي لکه ځان له نور منافقت هغه ځان لو بهر حال فیصله په دې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کورته لوز غره واچولا صحابه کرامو بعضو مشران چې کومو دا کشران او زورل چې ګور تاسو دا الله پیغمبر مجبور ک په دې باندې چې بار ته ځو نه دا زیدن نه خيو چې نبی اسلام راغی غي صحابه کرام بیا وی چې حضور کستا څخه خو نو تاسو راي باندې راي دا بس دلته به یو پرواچی نیا باغا شهادت مومی آب شهید کیږي او یا به فتح کامیابی ځان سره وروړي نو فیصله په دې باندې وشوله چې بس بارزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لړل اوتل او د خالی روزوا سار لا بیا سپونه چې کم نه جوړول سره خو دروازه نه لیکن غدا دې دې کې وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار صفونه د خپل صحابه کرام هغه جوړول او هغه ته زین سمول چې دې ځای به تاسو نه سي دغه ځای بولاړي او یو دستا هغه مقرر کلا په غونډه باندې 500 کسانو چې تاسو به دغه ځای نه سي دې ځای کې هغه واقع ته اشاره چې کم دی نه کوي اذ همت طائفتان دا غ دوړلو منکم پتاسو کې ان تفشلا د کمزورې هغه یو بنو حارثه چې د بنو حضرج نه و او دیم د اوس قبیلې نه و بنو سلمہ دا غیلو کې لږ کمزوري رااله ولی چې کله منافقینو خبر او نه منل شو نه غي درې سو کسان خپل واپس کړو نه دا دوړل چې وی بنو حارثه او بنو سلمہ د دیړه کې کمزورتیا رااله چې و درې سو کسان زمونږ نه واپس شول دا بس چل کی شکست نخرو نه الله وی والله خدای پاک ولیهما مددگار د دې دوالو دی وعلى الله اخاص بالله باندې فليتوکل المؤمنون توکل کی مؤمنان وز د دې آیت نه جنگ بدر ته اشاره کوي امداد بو کې تاسو ربکم رب تاسو به خمسه آلافین په پنځو زرو من الملائکته د فرشتونه مسومین چې نه خدار بی نشاندار بی د جنگ نشانی بی وسره پټکی بی یا به سره وسلی د انسانانو په شکل باندې بی او فرشتي دا راغلي وي او دې ځکه دې زره او پنځه زره هغه چې کم دې نه یاد کړو سورۃ الانفال کې آلته زر فرشتي یاد کړی دي نهمه سپارا سورۃ الانفال او نهمه یت کې وایي استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین کلا چې فریاد کو تاسو رخ پلتا نو قبول کو سوال تاسو بیچکه زو امداد بو کم ستاسو په زرو فرشتو سره مردفین چې یو بل پسې وي دلته زر او دیزه کې درې زر او پنځه زر دا څه د حیرانتیا خبر نه ده او یا د اشکال چې دا ول راغی دا د دې چې دی لا هغه راغی आवाज راغی چې فرشتو امداد راغی فرشتو لا زر کسان امداد کرا روان دي نه الله یې زر فرشتي برولېګو بیا आवाज شو او غوګل کېدو چې درې زر امداد را روان دي الله درې زر برولېګم بیا د 15000 اعلان شو د مشرکینو چې هغه قرز بن علقمه وی چې 15000 امداد خپل ملګرو لېګم الله یې 15000 فرشتي برولېګم لیکن زر کسان امداد راغلو او الله زر فرشتي راولېګل په دې وجه باندې وما جعله الله او نه د ګرځول الله داري را لېګل فرشتو الا بشرا مگر زیره لکم استاد پارا ولتطمئن او در پاج مضبوط شي قلوبکم زونه تاسو به په دې سره دا نه وای چې دا فرشتو بس امداد کنه نه امداد فرشتي الله راولې ګل اسباب تیار کړو په اثر پکې الله واچو ومن نصر او نه د کامیابی الا من عند الله مگر طرف د الله نه دلته نصر وي نصر نه مراد غلبه ده او نسبت الله ته شوی او ما تحت الاسباب کې الله فرشتي راولې ګل او نصر د امداد اثر ته وي د امداد اثر ته وي نه لوي اثر دا پریوتو چې ما تاسو امداد کو تاسو مې دا غینه بچ کړئ نه لاوی العزیز الحکیم چې زورور دی هاوند حکمت الا من عند الله مگر طرف د الله نه العزیز الحکیم چې زورور دی هاوند حکمت دا متعلق د سره دی ولقد نصرکم الله یقینا تاسو امداد کړو الله تاسو الله امداد کړو چې امداد تاسو بنولې ليقطع طرفا من الذين د دې لپاره چې هلاک یو ډله دا کسانو نه چې کافران دي یا متعلق دا د ومن نصر سره دی دا متعلق دا غي سره دی ومن نصر او ندیم داد الا من عند الله مگر طرفا د الله نه ولی ليقطع طرفا من الذين كفروا تاسو علم داد زکاو کو نصر د دې لپاره چې هلاک یو ډله دا کسانو نه چې کافران دي یا د یوم دد سره یوم دد کوم ربکم دا سره متعلق دی یوم دد کوم ربکم امداد وو کی رستا تو سره پارا لیخفع طرفا من الذین د دې لپاره چې هلاک یو ډله دا کسانو نه چې کافران دي او یک بتهم لیس لک من الامر شیء نشتره پیغمبره تعالی سکه سم اختیار تعالی سه اختیار نشته دی په دې سلور واړو ډلو کې ولی مخ کې وی ليقطع طرفا من الذين كفروا د دې لپاره چې هلاکي یو ډله دا کسانو نه چې کافران دي نو الله پیغمبر ته وی لیس لک من الامر شیء الله وی زی هلاکو ما استا پکې سي اختیار نشته پیغمبر ته کو پیغمبري خو تعالی اختیار نشته کته وای چې الله می هلاکه ایمان بروړي نه الله وی استاو سره سره کار دی ليقطع طرفا من الذين كفروا دویم او یک بیتهم یا بو شرمې دی فینقلبو خائبین نشی بدی نامراد نو بیا وی لیس لک من الامر شیئن نشتره تعالی سکه سم اختیار پدې کې شیئن دی وی زری ستا دشمن در سواکوم ذلیل کوم او ته ول عزت کو ورکه نه الله است اختیار نشته دا زما کار دی دریم او یتوب علیهم یا با توبه قبول کړی دی لیس لک من الامر شیء بیا هم ست اختیار نشته په دې کې پیغمبر کته وای چې تبای کې نه لای کدی توبه قبلو ما او یتوب علیهم یا با توبه قبول کړی دی چې توبه قبلې د پیغمبر است اختیار نشته کته وای چې تبای کې نه است اختیار نشته ولی پیغمبر اختیار من نه دی روس ته وراشي بیا فانهم ظالمون علی عذاب الاول ورکوما فانهم ظالمون ځکه دی ظالمان دي بیا داور توحید او عذاب الاول ورکوم یو فانهم ظالمون دی ظالمان دي دویم دا داور توحید نه مني او الله سره د زور شفارس نشته ولی یغفرو بخنبو کې ایلم یشاو چاته چوغاړي ويعذبو او عذاب ور کې میشا چاته چوغاړي د الله کار دی څوک په چا باندې څوک بچ کول نه شي ان څوک په چا باندې معذب کول نه شي چې دی له الله عذاب ورک دا الله خو خره چاله بخنه او چاله عذاب نو سوال پیدا شو چې ښا د چن په د چن باندې سود خلل خنه دی او یو چن کس خوري نه خیر دی نه دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی مضاعفتا دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی بلکې سود مطلق حرام دی کاغه یک چند که دو چند دی وز دیده که مضاعفتا ناوله دی دا ولې دا د عربو په غرسم باندې پاتری کرت کوي چاغي بسود اغست خو دوچن سهچن به اغستو نو دا قران په غیرت کوي چې واسود خو اچم حرام دی خو سود در سود نه دا خو بالکل منره دا په غی قران رد کوي او ګورم مخ کې سره ربط سره د دې آیتو عربه ادارې چې مضمون د جهاد شروع دی رستم او مخکې مینس کې دا راوړو دا د دې لپاره راوړو چې کم قوم کې معاملې د سود نه غي جهاد نشي کول څوک چې سود خوري هغه جهاد نشي کولای ځکه سود په دې انسان کې بې غیرته براولي او بې غیرته بنی آدمو هغه جهاد نشي کول بې غیرته قوم جهاد نشي کول د سود معاملې روانه به جهاد بکی جهاد اس کله نشي کول سو پر چې سود نه لار کړي هغه ختم کړي نه دی او هغه بالکل میټاو کړي نه دی تر هغه پورې هغه قوم جهاد کول نه شي واتقوا الله او یریږي الله نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي او یریږي دا غورنا التي اغا اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو مدارک نقل کړی دی آیت دلاندې چې زما پنځ باندې دا آیت په قران کریم کې زیات لایق دی یری دی چې الله یو وتقوا النار التي او یریږي د هغه ورنه چې تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو هي اخوف آیتن عندي في القرآن وای زما په نسبانه د آیت په قران کې ډیر دی یری دی چله یو یریږي دا غور و کافر لته یا شوی واطیع الله سوال پیدا شو چې ردی اور نه د بچاو سره سبب شته نه الله وی او واطیع الله تابعداریو کې د الله والرسول د پیغمبر د الله په حکم منلو او د پیغمبر په سنت باندې منلو باندې د دې اور نه بچو هغه راځي قران دا سرپتی کتاب دی ښا یو بر سر دی یو یو آیت ربط دی لعلکم ترحمون د دې لپاره چې تاسو کامیاب په تاسو باندې رحم شي وسارعوا او لاندې وځي الی مغفرتین وساتیع الله والرسول دا بسنګ راځي د دې ځکه دا غي بیان وسارعو یعنی لاندې وځي جلتیو کې الا مغفرتین اسباب د مغفرت تا الا مغفرتین بخنه ته یعنی اسباب د مغفرت او اسباب د مغفرت سدي یو توبه توبه تایب شه الله ته یا الله مانه ګناه شوی دی تا نه معافي غواړم دویم د الله په توحید کلک شه دریم اتباع سنت ځان کې راول دا اسباب د مغفرت مر ربکم د طرفا در خپلنا وجنتین او هغه باغونو ته پلانواله داغه برابر د اسمانونو او د زمکو دی نو د انسان په نظر کې او په خیال کې د اسمان او د زمکو نه لوي شی بل نشته د دا زمونږ د پوی د پاره الله تشبیه کې اسمان او زمکو ورکړل چې دا ډیر لوی دی دا ډیر لوی دی لکه په دې وجه باندې لکه عرب وی بلاد عریضه وی پلانې علاقه دا ډیر لوی ده دا ډېر لوی علاقه چې په نظر راشي مونږ وای اسمان او ځمکه دا ډېر لوی دي څه مطلب حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایلی ادنا جنتی لبا د دې دنیا پلس چند جنت هغه کې ځای ورکیږي نه چې یو مسلمان اسوره بی او بیا اعلی او اوسط او ادنا چې اعلی لور کې چې سوره ورکی او دا دا دومره جنت ته نو خدا زمونږ د پوی د پار اسمان ازمکا تشبیه کې دا دې سره ورکړ چې دومره هغه خو چې د اسمانونو واړه خواره کې او سره زمکه خواري کې نه دې عمره نه د دینم ډیر دا هغه زین کې هغه ناراضي داغه پلنواله او داغه او د خو پلنواله دی هغه طول چې هغه به سوري دا خو هغه عرض دی عرض چوړی چې ورته وي چې هغه طول به لا سوري خدا زمونږ نه پوهه ده پاره هغه ډیر د الله رضا زمونږ تاسو نصیب کی بس او عدت تیار کړی شوی دی للمتقین د پاره د فرزګارانو دا چې کوم څه قدم ازیر وړه او عدت تیار کړی شوی دی جنت د مخکنه تیار کړی شوی دا کته جهنم او عدت للکافرین دې ته وی تقوا او دې ته وی متقی او دې ته وی پرهیزګار وخپل غصه د فقې دارنګي معافي خلکو ته کم دین ور کوي او څوک سره ظلم او زیاتیو کوي ناغله معافي ور کوي واعفو عمن ظلمک او معفو کده آچا سره چې ظلم تا سره کړی دی تا سره ظلم کوي ما د الله درځه لپاره معاف کړی لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په هغه زمانه کې دشمنان هغه زیاتو لیکن داسې طریقه هغه اختیاروله چې چا و سره زیاتې وکاو ناغي ته به نقصان نه ورکو غي ته به معافي کوله داغي د اخلاقونو متاثر شو او داغه ملګرتیا به وکړل دا الله عذاب یاد کی یو دمر دمر عذابونه دي جا چې دمر زیاته وکا جرم وکا ګناه وکا ناغله دا عذابونه دي ذکر الله یاد کی نوم د الله یا یاد کی عذاب د الله فاستغفروا لذنوبهم پس بخنه غواړي د ګناونو خپلو وما یافر الذنوب اسو دې معاف کون کې د ګناونو الا الله مگر یو الله دې ولم یسروا او همیش ګرین کی علامه پاس باندې فعلو چې کړی دي وهم يعلمون او دې خپويږي چې دا ګناه دی چې د شیطان دوکه کړم شیطان دوکه کړم او دا خو ما ګناه وکړ د پاره همیش ګرین کی فورا دا غنه توبه وبس تجری چې به کې به من تا تل انهار لاندې دا غینه ولې خالدین فیها همیشه به دی پاره کې ونعم او ډیر غره دی اجر العاملین بدل را داسې عمل کوونکو قد خلت تخفیف دنیوی او تسلی ورکی مؤمنانو ته او مؤمنانو پروا مساته تاسو نو مخکې خلک ډیر تیر شوی ری قد خلت په تاثر تیر شوی دی من قبلکم مخکې تاسو نه ودا بیان شو کنسیت څوکل نه دا ولا پوره دی وهدن او استقامت دی او موعظه او نصیحت دی للمتقین د پاره د فرزګارانو دا قران موعظه ده دا نصیحت دی د پاره فرزګارانو قران نصیحت ته لکه سورته یونس ګورئ نال ته کې وایي سورته یونس یو لسم سپارا و پنځو سید کې وای یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین اے خلکو یقینا راغی تاسو ته نصیحت قران موعظه قران نصیحت د طرفه درس تاسو نه و شفاء او علاج دی لما د هغه بیمارو فی صدور چې پسینو کې دی وهدن او استقامت دی و رحمت رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دا ذکر وای وهدن او استقامت دی دا قران و موعظه او نصیحت دی للمتقین د پاره د فرزګارانو ولا تهنو اعلونا تاسو غالب یې تاسو چتی ان کنتم مؤمنین په هغه وخت کې چې تاسو مؤمنان ان دې کې په معنا د از دې اذ کنتم مؤمنین په هغه وخت کې چې تاسو مؤمنان یې کلک تاسو مؤمنان یې ایمان تاسو کاملی نه تاسو به کامیابی ان یمسسکم کچره ورسید تاسو ته قرون تکلیف فقد مسل قوم یقینا رسیدل او قوم ته قرون تکلیف مثله پشان ده دی و تاسو دشمن ته مخکم تکلیف رسول دی په جنگ بدر کې وتلک الایام او دا ورځې دي نو دا ویلوها چې بدلو را بدلو یې منګه بین الناس پمن د خلکو کې کله یو آفت عمومي کله بل دشمن به عارضی هغه کامیابی مومي هغه عارضی او مؤمن به شکست عارضی مومي خدا به عارضی فتح او کامیابی د مؤمن دا خو د پاره تنبیه د بیدارې کله کله مؤمن عارضی غونډه شکست خوري افغانستان ته تلو کله چې هلته لړو نو امیر امان الله خان داغه هلته کې اختیار او بادشاہ او د شاګردمو د عبید الله سیندی رحمت الله علیه لیکن کله چې هغه د انګريز سره هغه راز بازو ساته او لارې غي سره واغسته نو بیا عبد الله سیندی رحمت الله علیه ته به زړه خنو بیا به ته خنه قتل اپو شو او د هغه زین هغه وته د افغانستان دا او لړ مکی معظمه ته ځان ورسو کله چالت لړو نالت دیرو نو شیخ القرآن د پنځپیر هغه فرمایل چې څکه لړم حج ته عبد الله سندي الته کې وو او بیا د غیر سره دوره حدیثم وکړو نو وی سموده پس چې کم دینو هغه راغی چې کله تخته الټاو شو او هغه کوز شو نو ما پسې عبد الله سندي رحمت الله علیه ما پسې راغی الته کې مکه ته اجړلې ما وته چې ولې وی دا زما کار خراب شوی دی تخته مې ولټو شوی دا اوس کتراله ولته کې غي ترې صدغه وکړته مال پروګرام سم کو وې ما وته چې زوس تا د انګريز سره لار واغستا هغه ټول مر له پسړې لوړې کوي دا غي کاروم دا کړي او تا چې کم دینو تا ته ما چې سویلو نو تا غونه کړلو نو تا زما خبره وانه اوریدله او بیا وته دایت وړاندې کوتل کله ایام نو داوی له بین الناس پرون ستا بادشاہت او نن د بل چاره او ځا ارسخت نو کله امتحان کله کله راځي ښا سخت کله کله راځي ټول مرات نه وتلک الايام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين او د دې لپاره چې ښکارا کې الله کسان امنو چې مؤمنان دي د امتحان ول راځي چې الله مؤمن او کلک بنده غخکار کوي چې کلک په دین باندې سوګ دی ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت ته ولما يعلم الله الذين او لانه د ښکار کړی الله کسان جاهدو چې جهاد کړی دی من کوم پتا سکے لما لما کې معنا را توکورا یعنی الله ښکار کړی ندی تاسو کې به الله مجاهدین هغه ښکار کوي کله کوم مؤمنان متاسو کې ښکار کوي وای علم الصابرین او چې ښکار کې صبر کوونکي ولقد کنتم او یقینا وای تاسو تمنون الموت چې خواهش وکاو د مرګ نه د مرګ سو خواهش کوي نه نه موت دې چې په معنا د شهادت تمنون تمنون الموت تمنون الموت چې تاسو خواهش کو د شهادت چې هر کلمه مقر جهاد درځي چې موږ دا مرتبه شهادت والو من قبل ان تلقاو ما کې دی یو ځکه دونه جهاد سره فقد رأيتم یقینا تاسو لداغه وانتم تنظرون او تاسو قتل وما محمد انا د محمد علی السلام الا رسول مگر پیغمبر د الله دی و د الله پیغمبر دی قد خلت په تاسو تیر شوی دی من قبله الرسل مخکره د نه پیغمبران من قبله الرسل مخکې د دنا پیغمبران الرسل الف لام په داخل کړی دی پر رسل او جمع ده او استقراقی یا جنسی دی ښا الرسل پیغمبران رسل جمع ده الف لام په داخل کړی دی جنسی استقراقی سمانا قد خلت من قبله الرسل یقینا تشویری د دې پیغمبر نه مخکې ټول پیغمبران ټول پیغمبران ښا انبیاء علیهم السلام وفات شوی دي سوا د عیسی علی السلام نه ټول انبیاء وفات دي خضر علی السلام وفات دی بل وفات دی بل وفات دی سیوا د عیسی علی السلام کچره وفات شي امیر یا پیغمبر او قتل آیا وجل شي ان قلبتم نو واپس کېږي به تاسو علا عقابکم په پوند خپل باندې و تاسو به رستو کېږي تاسو به کوم دینو مسله پریزه نه داسې باندې کوي ام دغه وجوا چې په جنگ یو هټي کله د کفار زور راغی ولی نبی علیہ الصلات والسلام او اغونډه باندې چې کم کسان کینولیو او امیر ورله مقرر کړو چې تاسو په دغه ځای باندې ناسي نو هغه هغه ځای غونډه پرې خو ده او نبی علیہ الصلات والسلام پروګرام داسې جوړ کړو یو نقشه جوړ کړو چې دا نقشه دې ته انګريزم حیران دي ولی د جنگ په نقشې جوړولو کې یو څو خبري دا ضروری وي یو دا چې کله تر جنگ ځای ته ځي او هغه ځای پروګرام برابرای نیو خو بدای چې دشمن ته بر تیخت لار پریزي دشمن ته به د تیخت راو پریزي ولی کته هغه تر تیخت راو بند کې نو خامخاو پتا باندې بیا راځي نو دې کې دای چې طاقت لار د تیخت پرې خو دا او ستا طاقت په غلبه شو نه برست شي نو تب کامیابم شي فتح به مومي او پاغه بروبم پرې ځغه بو تختی او کته ته لار بند کینن د ناکام پتا بند راځي لکه یو زناور دی تا و یره د نزان بچ کومه اته وای وجنه مې ناغه ته لار پریزه او کنه راونه دی وته ټول بن کنه خود به خود پتا راځي چې راو دی وته پرې خود نو بتختی نستارو په مراغه بچم شوي ا کامیابم شوي نو یو طریقه هغه کې چې کم نه دارا دویم دا دی دویم هغه دا چې ځان لا د شا طرف نه چې تا باندې دشمن راځي تعالی بند کړی دا دویمه طریقه راغی چې ته پوهې چې په دې طرف باندې به دشمن نازي او په دې محاذو نو هغه راو چې کم دی خپل شاته ځان لا چې ته مخ کې ځین هغه باندې او دریم دا چې ځان لبم پروګرام د تلو هغه پریزي چې فتح عمومي کامیابی حاصل شي نو چې لار تا ته بیا هغه کولاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دک سکړو هغه لارې د دشمن نه دراتلو چې کوم راتلا هغه بند کړو و چې په دې باندې به دشمن راخی جن راشه دا وته بند کا نه پاره دستا د 500 کسانو صاحب کرامو کینول و لیکن کله چې هغه پوه چې دا خو اوس کامیابی رااله او فتح رااله او مالی غنیمت راټولیږي راځي چې لړ شو نو صحابه کرام غیره کوزیدل امیر ورته ډیر وای چې مزه او د امیر د پیغمبر حکم دار چې نه برازي هغه نه وسکو مونږ دلته کې نه اجتهادي غلطي دا غینه وشوله نه امیر او یو څو کسان پاتې شو نور راغلو نه خالد بن ولید رضی الله عنه چې دغه وخت کې لاغي ایمان نور اول او ډیر مرد مجاهدو اغا سره د خپل فوج نه په غونډه باندې روخت او سونه را خلاص کړو او په دې باندې حمله شروع کړې د برینه او دی عارضی چې کم نه شکست هغه خوړو پاره کې د نبی له صلوات والسلام غاخونو مبارکم شي دان شو په دغه وخت کې شیطان आवाज لګاو او شیطان وی الا ان محمدن قد مات الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد علیہ السلام هغه وجل شو هغه وفات شو نو صحابه کرام نه یو ځای بل ځای بیا راغون شو او مقه جوړ شو او په دشمن باندې حمله وکړه الله اخر کې فتح کامیابی اغله ورکړه دې دې کې هغه ته اشاره ده او اشاره دې تر مونږ تر چې تاسو امیر تاسو استاد هغه وفات شي یا نیوي د تاسو به کار پرېځي کار بنه پرېځي وما محمدن انا د محمد علی السلام الا رسول مگر پیغمبر د الله دی قد خلت پتا سرات تیر شوی دی من قبل الرسل مخدن پیغمبران اف اما تا آیا کچر او فاچ پیغمبر یا قتلا یا وجل شي ان قلبتم واپس کیږي وتاسو علا عقابکم په پوند خپل باندې وما كان لنفس ان رشان د اس یو نفس انت موتا چې مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې کتاب مؤجلا دانه ټالک دا دانه ټا مقر شوی دا دانه ټا مقر شوی دا د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو نو صحابه کرام په خپلو کارونو کې مش... مشاعر کې هغه مختو او بکر صدیق رضی الله عنه هغه منو داس نور صحابه کرام حضرت عمر رضی الله عنه ایاسو صحابه کرام وو هغه موجودو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ساده هغه چې کم نه هغه وته نه حضرت عمر رضی الله عنه تور او خله واو نه غکړې وا او نه حضرت عائشہ رضی الله عنها کور ته لړو کله هغه پلارمو کله هغه کله لړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه نه زړو کې داسې لړ کو او په مخ باندې خپل کو او بکر صدیق رضی الله عنه چې کم دی ناغه ډیر نه هیت خپه شو کم جن شو او وی فرمایل چې تا ته الله دو مرګ نه سکی لا یذیکک الله الموتتین تا د الله د مرګونه نه سکی دا یو وفات پتا باندې راغی تا باندې دا یو وفات راغی تا ته د مرګونه نه راځي او بیا راغی د کورنا مسجد نبوی ته صحابه کرام ټول ناستو حضرت عمر رضی الله عنه تر هغه خلوا او بکر صدیق رضی الله عنه داسې ځان سره کو ارورو هغه دلاسکو او دا آیاتونه وته ورول وما محمد الا رسول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا دایتونه وته ورول محمد علی السلام د الله پیغمبرو داغه نو مخکې ډیر وفات شوی دی ولې د باندې وفات نه راځي هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ولې د باندې بنه راځي آ چې پوه شو حضرت عمر رضی الله عنه وی ما ویګنه دا آیتونه اوس غنه رالو دا سه ما باندې ولګید او بیا صحیح شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کفن دفن او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت پروګرام چې کم دی هغه صحیح کېدو دې آیتونو کې هغه ته اشاره ده الله وی وما كان لنفس او نرشان دې سو نفس ان تموت چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې کتاب مؤجلا دا نیټه مقرر ده دا لیک نیټه دار دی او خلیفہ منصور عباس حج تراغلو طواف یې کو نو پولیس چې کم دینو خلک یو قابل خوا کو یو طرف ته شړیو بل طرف ته شړیو لرشه بادشاہ راغیو دغه ځای خالق حجر اسود دغه ځای خالق داول د بادشاہانو کار دی وسم د غالی وزیر یا بادشاہ راځي نو ملک به وګڼي هغه ځای به پوچ کینی دا ځای به پولیس کینی غریبان ټول په تالا کخته کړی نار نورو لاړی چې بادشاہي صحیح ناغه دا چل نه کوي خلیفګانو حضرت عمر زلانو ابد شپې ګرځیدو او د رعیت حالت په معلومو او چې چتا